او داغه په مقابله کې فاجر خب لئیم خب دوکباز دی چې د مؤمن تجربه نشته او خود دوککی ګنار دی کې دوککیږي خلک دوکور کوي ځکه ساده دی سوچه دی دغه ته ارسخ خخ کاری ده په خپل خره نو دغه ټول خلک بخي لکه لا چې چا یو شی ورکړ لا سوچته چې سو کوي نو هغه سره هغه کته دی نو لاس پورته نه او چې د لاس کته نه نه نو چې لاس کو پورته او بیا هغه تسکه لاس کته یو هغه بیا ته پورته کې دا ډېر ثواب دی یعنی سوال کون اور کون کې د سوال کون کې نسره بهتر دی الغیبت وشد من الزنا غیبت ډیر سخت دی د زنا نه غیبت ډیر سخت دی زنا ولی زکا زنا کته توبه وباسه نو الله به معاف کی حق د الله دی کنه او غیبت حق د بنده دی هغه په توبه نه معاف کیږي سو پور چتا دا کس نه سره د غوښتي معافی نه د غوښتي نو صح نشه نو په دې ځان پوه کول او په دې عمل کول بهتر دی